بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان لارې د خپرونې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د وترو د مانځه په هکله ده یعنې د وترو د مانځه فضیلت او د دې ارزښت او همدارنګه په دې کې به هم موږ څه نا څه تاسو ته معلومات درکړو چې آیا وتر یو رکعت دی درې رکعته دي یا پنځه رکعته دي د وتر لمونځ واجب دی حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منها رواه ابو داود حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې وتر مونځ حق دی چا چې وتر ونه کړل هغه زموږ نه نه دی چا چې وتر ونه کړه هغه زموږ نه نه دی دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې تکرار کړه او امام حاکم دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دي لکه فتح القدیر په اول جلد په درې سوه یو او یایمه صفحه کې د حاکم دا قول را نقل کړی دی همدارنګه د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې ابو داود په اول جلد کې په دوه سوه اتمه صفحه کې همدارنګه نسایی او ابن ماجه د حدیث را نقل کړی دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حق على كل مسلم حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د وترو مونځ په هر مسلمان باندې حق دی نو په دې احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حقن الوتر حقن الوتر حقن ویلی دي یا الوتر حقن علی کل مسلم د دینه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي چې دا په هر مسلمان باندې لازم دي همدارنګه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په دوه سوه اته پنځوسمه صفحه کې همدارنګه ابو داوود نسایی ابن ماجه دا روایت کړی دی په هغه کې فرمایي چې رسول الله ویلي او تیرو قبل ان تصبحو رسول الله فرمایلی دی چې د سحر مانځه نه مخکې تاسو وتر ادا کوئ همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمزی په اول جلد که په شپېتمه صفحه کې داره نقل کړی همدارنګه ابو داود په اول جلد کې په دوه سوه اومه صفحه کې او نسایی په دوه سوه شپږ څلوېښتمه صفحه کې رانقل کړی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوترو یا اهل القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای قرآن منونکو تاسو وتر ادا کوئ نو په دې ټولو احادیثو کې د امر صیغه ده او علما په دې باندې پوهیږي چې مطلق امر هغه د وجوب دپاره رابځي چې د دې نه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي او که د چا نه د وترو مونځ قضا شي لکه څنګه چې د فرضي مانځه قضایي په تا باندې لازم ده همدارنګه د وترو د مانځه قضایي په تا باندې هم لازم ده حتی فقهاو دا لیکلي که څوک صاحب ترتیب نه وي او د هغه نه د ماسخوتن وتر پاتې وي د سهار مونځ نشي کولی تر څو چې د وتر قضایي رانه وړي لکه د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په یو شپېتمه صفحه کې ابوداود په اول جلد کې په دوه سوه لسمه صفحه کې همدارنګه ابن ماجې را نقل کړی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن وتره او نسیه فلیصلي اذا ذکره و اذا استیقظه رسول الله فرمایلی دی چې څوک د وتر مانځنه اوده شه او یا وتر مونځ ترې هیر شو او بیا خوب نه بیدار شي نو خامخا دې د هغه وتر مانځه قضایی راوړي اوس په دې باندې پوه شو چې وتر څو رکاته دي نو وتر درې رکاته دي او په یو سلام سره درې رکاته به کوي او په آخر کې به سلام ګرځئ د حضرت عبی بن کعب مرفوع حدیث دی چې نسایی په اول جلد کې حضرت عبی بن کعب فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به درې رکعته وتر کول په اول رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی ویل او په دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل او په دریم رکعت کې به محمد رسول الله قل هو الله احد ویلو او صرف په آخري رکعت کې به محمد رسول الله سلام ګرځوه نو د دې حدیث نه دا ثابتیږي چې وتر درې رکعته دي او په یو سلام سره همدارنګه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی چې بخاري په اول جلد کې په یو سلو څلور پنځوسمه صفحه کې همدارنګه مسلم په اول جلد کې په دوه سوه څلور پنځوسمه صفحه کې رانقل کړی هغه فرمایي یصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د تهجد مونځ څلور رکاته کوو او عایشې صدیقه فرمایی چې د هغه د ښایست او د اوږدوالي به څه وایي د هغه پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څومره ښایسته کوه او څومره به یې اوږد کوه بیا به رسول الله څلور رکاته مونځ کوه د هغه د ښایست او اوږدوالي پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څه کوه بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکاته کول د دې حدیث ښکاره مفهوم دا دی چې دا درې رکاته د وترو دا درې رکاته د وترو ول او په یو سلام سره و لکه چې امام نسایی په دې حدیث باندې دا عنوان قایم کړی دی بابا کیف الوترو بسلاس په دې عنوان باندې امام نسایی په اول جلد کې په دوه سوه اته څلوېښتمه صفحه کې مستقل عنوان قایم کړی دی چې باب کیف الوتر بالثلاث او د دې نه پس د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا مرفوع حدیث هم راوړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر رسول الله به د وترو په دوو رکعتو سلام نه ګرځولو په دوه رکعتو کې به سلام نه ګرځاو بلکې درې رکعته به چې محمد رسول الله کله پوره کړل هلته به رسول الله سلام ګرځوه همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها بل مرفوع حدیث دی چې دا دریم مرفوع حدیث دی چې امام محمد صاحب په خپل مسند کې هغه را نقل کړی په شپږم جلد کې په یو سلو شپږ پنځوسمه صفحه کې ثم اوتر بسلاس لا یفصل بینهن بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکاته وتر وکړل په دې کې به په سلام سره جدایي نه کوله یعنی په دویم رکعت کې به رسول الله سلام نه ګرځوه بلکې سلام به په دریم رکعت کې ګرځوه همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها څلورم مرفوع حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بسلاس بسلاس لا یسلم الا فی آخرهن رسول الله به درې رکاته وتر وکړه صرف د هغې په آخر کې به رسول الله سلام ګرځوه بل ځای به نه ګرځوه نو د دې احادیثو نه ثابتیږي چې وتر درې رکاته او ټول په یو سلام سره همدارنګه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په دوه سوه یو شپېتمه صفحه کې رانقل کړی دی ثم اوتر بسلاسن بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکاته وتر وکړل همدارنګه د حضرت ابن عباس دویم مرفوع حدیث دی چې نسایی په اول جلد کې په دوه سوه نهه څلوېښتمه صفحه کې رانقل کړی فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بسلاسن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به درې رکاته وتر وکړل په اول کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت لستو سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا تر آخره پورې او په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون لوست او په دریم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت اخلاص سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد لوستله همدارنګه د حضرت عبدالرحمن بن ابزا مرفوع حدیث دی چې نسایی په اول جلد کې په دوه سوه او یو پنځوسمه صفحه کې همدارنګه تحاوی په اول جلد کې په یو سلو دوه اویایمه صفحه کې رانقل کړی دی هغه فرمایی انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه فرمایی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د وترو مونځ وکړه نو نبی علیه الصلاة وسلام د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ولست او په دویم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون ولست او په دریم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل هو الله احد ولستلو همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په یو شپېتمه صفحه کې باب ما جاء فی الوتر بالثلاث په دې کې رانقل کړی همدارنګه امام احمد صاحب په خپل مسند کې په اول جلد په نهه اتیایمه صفحه کې رانقل کړی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بالثلاث حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به درې رکاته وتر کول د حضرت ابابکر صدیق لمسی قاسم بن محمد او په هوش کې راغلو نو موږ خلق لیدل چې وتر به هغو درې رکاته کول نو د ټولو احادیثو نه دا ثابتېږي چې وتر درې رکاته دي او مسنونه طریقه دا ده چې د وترو په اول رکات کې سبح اسم ربک الاعلی ولستل شي او په دویم رکات کې قل یا ایها الکافرون او په دریم رکات کې قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهو شاګرد حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي لکه چې مصنف ابن شیبه په دویم جلد کې په دوه سوه څلور نویمه صفحه کې دا رانقل کړی اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن حسن بصری رحمه الله فرمایلی دی چې د اهل اسلام په دې اجماع ده چې وتر مونځ درې رکته دي او صرف د دې په آخر رکت کې سلام دی وتر مونځ درې رکاته دی او د دې په آخر کې سلام دی او د وترو لغوي معنا د طاق د تهجد مونځ د اصطلاحي وتر شاملولو سره طاق جوړیږي د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ دپاره د وتر لفظ ویل شوی دی د وترو لغوي معنا د طاق د تهجدو مونځ د اصلاحي وترو سره هغه طاق جوړیږي د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ لپاره د وتر لفظ ویل شوی ځکه رسول الله به اته رکاته وکړل نو درې به چې وتر وکړه طاق به شول یا به رسول الله لس رکاته وکړه درې به چې دا ورسره وکړه طاق به شول یا به شپږ وکړه رسول الله صلی وسلم تهجد درې به درې سره وتر وکړه چې طاق به شول لکه حضرت عبدالله ابن ابي قیس رحمه الله فرمایلی سألت عائشه رضی الله عنها بکم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر قال بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث رواه ابو داود اول جلد دوه سومه صفحه عبدالله ابن ابي قیس فرمایی چې ما د حضرت عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې رسول الله څو رکاته وتر کول نو عایشې وفرمیل څلور او درې څلور او درې رکاته شپږ او درې رکاته اته او درې رکاته لس او درې رکاته د دې نه دا واضحه شوه چې اصطلاحي وتر خو همیشه د پاره درې رکته ول دې سره د تهجد مونځ کم او زیات رسول الله کول څلور به کول شپږ به کول اته به کول لس به کول او دینه دا هم واضحه شوه چې د وترو اطلاق یعنی مطلقا د تهجد په مونځ باندې هم کیږي او چې کله دوه رکاتو سره تاسو یو رکات یو ځای کړئ هغه نه هم وتر جوړیږي د دې وجې نه په بعضې روایاتو کې په یو رکات باندې هم د وترو اطلاق شوی دی د دې مطلب دا دی چې یو رکات د کومو دوو رکتو سره یو ځای شي هغه به ورسره وتر جوړ شي دا نه چې وتر یو رکات دی لکه چې امام بخاري رحمه الله په اول جلد کې په یو سلو پنځه صفحه کې ابواب الوتر او مسلم په اول جلد کې په دوه سوه او پنځوسمه صفحه کې د حضرت عبدالله بن عمر مرفوع حدیث رانقل کړی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى رسول الله فرمایلی دي چې د شپې مونځ دوه دوه دی پس د تاسو نه چې څوک د سبا ختلو ویره لري چې سبا به شي راباندې نو یو رکت دې وکړي دغه یو رکت به هغه شوي مونځ وتر جوړ کړي ځکه چې هغه شوی مونځ به هغه وتر جوړ کړي چې دوه ده یو ورسره بل وکړي نو درې به شي هغه به وتر جوړ کړي طاق به شي حاصل دا شو چې صلات اللیل باندې یعنې د شپې د مانځه باندې چې د وترو اطلاق شوی دی هغه یا د لغوي معنا په اعتبار سره دی یا مجازا دی اصطلاحي وتر مونځ هغه درې رکاته په یو سلام سره دی څنګه چې د ډیرو صحیح احادیثو مرفوعو نه دا ثابت شوی لکه چې ما تاسو ته ولوستل په ځانګړې توګه حضرت حسن بصري تابعي خو په دې باندې د خپلې زمانې د اهل اسلام اجماع نقل کړې ده چې ما تاسو ته ولوستو چې اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن نو په درې رکاته وترو باندې هغه احادیث چې دلالت کوي هغه د شلو نه زیات دي تاسو کتلی شئ چې شرح د امام مالک اول جلد درې سوه پنځه دېرشمه صفحه مکمل تاسو مطالعه کړئ تاسو ته به پوره معلومات وشي دویمه مسله مهمه مسله چې په وترو کې خو د قنوت دعا لوستل کیږي آیا دا د قنوت دعا به د رکو نه مخکې وي او که د رکو نه به وروسته وي نو صحیح خبره دا ده چې دوای قنوت چې په وترو کې لوستل کیږي هغه د رکو نه مخکې ده چې دوای قنوت ختمه شوه بیا به رکو ته ځي لکه د حضرت عبی بن کعب مرفوع حدیث ده چې نسایی په اول جلد کې په دوه سوه او اته څلوېښتمه صفحه کې را نقل کړی همدارنګه ابن ماجه هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر و یقنط قبل الرکوع رسول الله به وتر کول او د رکوع نه مخکې به یې دعای قنوت ویله همدارنګه حضرت القمه رحمه الله فرمایلی ان ابن مسعود رضی الله عنه و اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم کانو یقنتون فی الوتر قبل الرکوع ابن مسعود او نورو صحابه و کرامو به په وترو کې د رکوع نه مخکې دعای قنوت لوستله همدارنګه حضرت اسود تابعی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن مسعود عمل په دې الفاظو سره بیانوي لکه چې امام البخاري په خپل کتاب کې دا نقل کړي دي انه کان یقرأ فی آخر رکعت من الوتر قل هو الله احد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الرکعه حضرت عبدالله ابن مسعود به د وترو په آخري رکعت کې قل هو الله احد لوستو بیا به خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او د رکو نه به مخکې هغه دعای قنوت لوستله ډیر داسې مرفوع احادیث دي چې د هغو نه دا ثابتیږي چې د دعای دعای قنوت د رکو نه مخکې لوستل کیږي البته په بعضې احادیثو کې د رکو نه پس د دعای قنوت ذکر راغلی دی چې رکو دې وشي د رکو نه دې وروسته دعای قنوت ولوستل شي نو د هغې نه مراد قنوت نازله دی چې هغه د څه ضروري حادثې یا مصیبت په وخت کې د رکو نه پس ویلی شي لکه چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دې مرفوع حدیث نه هغه ثابت دی لکه چې بخاري په اول جلد کې په یو سلو شپږ دېرشمه صفحه کې باب القنوت قبل الرکوع و بعده همدارنګه مسلم په اول جلد کې په دوه سوه او دېرشمه صفحه کې رانقل کړی دی فرمایی سألت انس حضرت عاصم فرمایی سألت انس بن مالک عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع او بعده قال قبله إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا إنه كان بعث أناسا يقال لهم القراء سبعون رجلا فأصيبوا فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم حضرت عاصم فرمایی چې ما د حضرت انس رضی الله عنه نه په مانځه کې د دعای قنوت په باره کې پوښتنه وکړه چې آیا دا دعای قنوت د رکو نه مخکې ده یا د قنوت د رکو نه وروسته نو حضرت انس رضی الله عنه وفرمیل چې د رکو نه مخکې نبی علیه السلام وسلام د رکو نه پس صرف یوه میاشت دعای قنوت ویل یعنې هغه قاریان او عالمان یې چې د تبلیغ لپاره استولي ول او هغو خلکو دا قاریان او علما شهید کړل نو رسول الله د یو میاشت لپاره د رکو نه وروسته قنوت نازله لوستله او په هغو خلکو ته یې بددعایي کوله د ټولو احادیثو نه دا ثابتیږي چې دعای قنوت د رکو نه مخکې ده د رکو نه وروسته نه ده او په کومو احادیثو کې چې راغلي هغه قنوت نازله ده چې د مصیبت په وخت کې لوستل کیږي او د دعای قنوت الفاظ دادي اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ای الله موږ ستا نه مدد غواړو او په تا باندې ایمان راوړو او په تا توکل کوو او ستا تعریفونه کوو او ستا شکر ادا کوو ستا ناشکري نه کوو او جدا کیږو مونږ او پرېږدو مونږ هغه خلک چې ستا نافرمانی کوي یعنی هغو سره تعلق نه ساتو ای الله مونږ صرف ستا عبادت کوو او تا لره مونځ کوو ستا لپاره سجده کوو او تا طرف ته منډې وهو او خدمت کوو او ستا د رحمت امید لرو او ستا د عذاب نه ایریږو په تحقیق ستا عذاب کافرانو پورې پیوست دی دا دعای قنوت معمولی لفظي اختلاف سره د حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت عبی بن کعب د ډیرو آثارو سره په تفصیل سره روایت شوې ده چې د هغې د ټولو مجموعي مجموعې نه دا دعا ثابت کیږي چې ما تاسو ته ولوستله